حاجي مولوي صاحب عبدالباري د سپين بولدک څخه پښتنه کوي د ماسخوتن د لمانځه قضايي په سهار کې روا ده او کنه ده حضراتو سهار چې سپېدې وچوي اذان سوی یا نه چې سپېدې سوې نفلي لمونځونه بند دي او نور زوائد نفل نسوای کولای دوه رکعاته سنت د سهار بیا تر هغه وروسته دوه رکعاته فریضه د سهار ده اما قضایي لمونځونه داسې نه دي د ماخوستن لمونځ قضا سوی وي یا د ماخوستن هغه درې رکعاته واجب وتر پاتې سوي وي په سهار کې تر فرضو د مخه یې هم راوړی چې راګرځی بې او تر فرضو وروسته یې هم راګرځولی شي، حتی که د سهار پر نازه درېدی یو سړی او د ماخوستن لمونځ یې په ذمه کې و، هغه یې په یاد و او ده د امام سره په جماعت شروع وکړه یا یې کړ پر نازه ودرېدی فرض یې وکړه، دغه فرض یې باطل دی، هغه قضايي لمونځ به یې فلا کوي، بیا به دغه فرض بېرته راګرځي او که داسې پېښه وای چې د ده هغه د ماخوستن لمونځ هېر و، د سهار فرض یې وکړ نو که لمر راختلی دی که نه که نه وي راختلی هم هغه قضایي لمونځ په دغه وخت کې دی کولی شي خو مطلب ترتیب په درې ځای کې ساقي کېږي تنګي د وخت راله او یا کثرت د قضایي لمونځو شپږ لمونځه پوره سوه په قضا کې او یا نسیان وه نو که د ده هغه د ماخوستن لمونځ هیر و تر فرضو وروسته دې راوګرځي ورپه یاد سو او که هغه په یاد و تر فرضو دمخه په عین سهار کې وتر هم کوي او د ماخوستن فرض هم کوي د هغه رنګ حکم حکم د نورو فرائضو هم دی والسلام. ډېره مهرباني مولوي صاحب.